او کدی اوسم تا د روغجن غنی نو ورته وایا چې مال زما عمل بس دی او تاسو لستاسو عملونه تاسو زما د عمل د ذمہ دارې نه بریئ او زه ستاسو د عملونو د ذمہ دارۍ نه بریم او څوک پکې داسې دي چې تا ته یې غوږونه تکه کړي دي یعنی غوږ یې درته ایښی دی نو ګنې ته به کڼو خلکو ته خبره واورولی شي او لا چې هغوی د عقل نه کار هم نه اخلي او څوک پکې داسې دي چې تا ته ګوري نو غنی ته وړاندو ته لار خو دلې شي او لا چې هغوی د بصیرت نه کار هم نه لي بشکه خدای پاک په بنی آدمو پټه غوندې ظلم هم نه کوي خدا خلق په خپل په ځانونو زیاته کوي او هغه ورځ ورته را یاد کړه چې خدای به یې راجم کړي نو د دنیا ژوند به ورته دومره لږ کاری لکه چې دی په دنیا کې هله یو ساعت ګړی پاتې شوي وو چې یو بل دی وپېژني هغه کسانو غټ تاوان وکړو چې د خدای ملاقات یې دروغ وګڼو هغه یاسي هم د لار خلق نو او کوم تا ته د هغه عذاب څخه قدر برخه وخایو د کوم چې د دیو سره وعده کوو یا مونږ تعالی دا غې نړم به وفات درکو نو د دې واپسی په هر حال زمو غاړه تا دا او الله د دې په کارونو خو خبر دی او هر امت ته یو استاد راغلی دی نو هر کله چې استاد ورله راشي نو د دیو ترمن په انصاف فیصله وکړي شي او پټه قدر لزیاته پر هم نکیږي او دی وایي چې دا یعنی د عذاب وعده به آخر کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې ورته وایا چې زه خو خپل ځان له هم د ګټې او د تاوان هیڅ اختیار نه لرم او چې څومره الله غواړي هر یو امت له یوه نیټه مقرره ده نو هر کله چې د هغوی وخت پوره شي نو بیا نه خو یو ساعت وروسته پاتې کېدې شي او نه وړاندې کېدې شي ورته ووایه چې دا خو ووایه چې که د خدای عذاب در باندې د شپې یا د ورځې ناګهانه راشي نو په هغه کې داسې کوم څیز دی چې د مجرمانو ورته تلوسه ده یعنی تهدید ده ښه ګڼې چې عذاب راشي نو هله به تاسو ایمان راوړئ بیا به ورته وویل شي هو دا ولې اوس ته نه ځان بچ کوئ حال دا چې تاسو خو به د دې عذاب په حق لا تلوار جوړه کړې وه بیا به ظالمانو ته ویلې شي چې د تلومري عذاب خوند اوسه کوي تاسو ته به د خپل عمل نه سیوا نور څه بدل درکې دی شي دې تاسو نه تپوس کوي یګنې د عذاب پر اختیانه بر حق دی ورته وایي چې او په خپل رب مې دې قسمی او که د قیامت په ورځ یو ظالم سره د ټولي دنیا ټول مال موجود وي نو هم به د ځان په پیډه کې ورکړي او چې اول اول عذاب وویني نو پټ پړه کې به پښیمانه شي او د هغوی ترمنځ به په انصاف فیصله وکړي شي او هیڅ زیاته به پرې نشي کولی یاد لرئ چې هر څو چې په اسمانونو او په مځکه کې دي هغه ټول د خدای پاک دي یاد ساتئ چې د الله وعده رښتینې ده خو اکثر خلک نه پوهېږي هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه یې وجني او هم هغه ته به تاسو ټول واپس کیږئ اے خلکو تاسو ته د خپل کردګار د غاړې نه نصیحت راغلی دی او د زړونو د مرضونو علاج دی چې قرآن دی او چې څوک یې ومني د هغوی په حق له هدایت او رحمت دی ووایه چې د الله په فضل او د هغه په رحمت وو هم په دغه باندې خلکو له خوشحالي په کار ده دغه فضل او رحمت بهتر دی د هغه مال نه چې دی وی راغونډي ورته وایا چې دا وایې چې الله تاسو لکم رزق را لېګلو نو تاسو د ځان نه پاغي کې څه حرام او څه حلال کو د دې نه تپوس وکړه چې ګنې الله پاک تاسو ته د دې اجازت درکړو کنه تاسو د ځان نه په الله باندې دروغ تړئ او ګنې د قیامت د ورځې په حق لا دا خلکو څه ګمان دی څوک چې په الله پاک باندې دروغ تړي بشک الله په خلکو ډیر مهربان دی او په دغه حال کې هم چې قرآن لولي او ای خلکو تاسو هم چې څه کار کوئ نو په هر حال کې مونږ تاسو وینو ګورو څو وخت چې تاسو په هغه کار کې اخته او استاد کې بګار نه ټوټه قدر لسیز هم پټ پاتې کېدې نشي نه پمزکه کې او نه پاسمان کې او نه د هغې پوټی نه ورکوټه او نه لوی دا ټول په یو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ کې درج پراته دي واوره چې د الله په دوستانو نه ویره راځي او نه چرې غمجن کیږي دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړو او فرېزګاری اختیار کړه دیو د هرې خواته زیره زیره دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د الله خبرې نه بدلیږي هم دغه لویه کامیابی ده او پیغمبره صلی الله علیه وسلم د دې کافرو خبرې دي تا نه غمجن کوي غلبه ټوله خدای لره ده هغه هر څه اوري ډېر ښه پوه دی واورئ چې دا ټول د خدای پاک دي هر څه چې په اسمانونو او په مځکه کې موجود دي او کوم خلک چې د خدای نه سیوا نورو یعنی د ځان نه جوړو کړو شریکانو ته आवाजونه کوي خبر یې چې هغه په سپسې روان دي هغه محض په ګمان پسې روان دي او ته شټکلونه چلوي خدای هغه دی چې شپې درله جوړه کړې ده چې آرام پکې وکړئ او ورځ یې روښانه جوړه کړې ده چې پکې لیدل کولی شي بېشکه چې دې کې د پیغمبر د خبرو اوریدونکو د فاره دلیلونه موجود دي بعض خلک وایي چې الله ځان لزوی نیولې دی الله پاک دی هغه غنی دی هر څه چې په اسمانونو او په مځکه کې دي ټول د هغه ملکیت دي تاسو سره د شرک په دې خبره هیڅ دلیل هم نشته نو تاسو غني په خدای باندې داسې خبره تړئ چې په خپل ته نه هم خبر نه ووایا چې څوک په الله باندې دروغ تړي هغه اخلاصې دې نشي په دنیا کې لک شان مزید وکړي بیا یې مونږ ته واپسی ده نو مونږ به ورته د سخت عذاب مزه وخایو ځکه چې دیو به کوپر کوو که په تاسو باندې زما دلته استوګنه او د خدای د حکمونو په ذریعه زما نصیحت ګران وي نو زما په خپل الله پاک توکل دی نو تاسو خپل فیصله وکړئ د خپل جوړو کړو شریکانو سره بیا په خپل فیصله خو غور فکر وکړئ چې څه پکې در نه پټ پاتې نشي بیا ما سره خپل خوخي وکړي او هیڅ مهلت مرا کوي او که تاسو هم دغه سه مخ وګرځاو نو زما مو ستاوانو کو زه خو ستاسو نه د دې څه بدله نه غواړم یعنی چې هغه به ګینې متاثره شي او زما شکرانې یا زما چنده به کمه شي زما بدله خو بس په خدای باندې پورې ده او ما ته دا حکم دی چې په فرمان بردارو کې دې شامل یم خو بیا هم هغوی نوح علیه السلام دروغجن وګڼو نو موږ هغه او د هغه مرګري په کشته کې خلاص کړل او هم هغوی مو په ځمکه آباد کړل یعنی بیا روستو او هغه ټول خلک مو ډوب کړل چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلی وو نو لږ وګوره چې د هغې ویرولی شو انکاریانو انجام څه شو بیا مو د هغه نفس نور پیغمبران خپل خپل قومونو ته ولېګل نو هغه ورته سرګند دلیلونه یوړل خدا و نشوا چې په هغه سیزي ایمان راوړلې وي کوم چې دا اول سر نه دروغ غنلې وو مونږ دغه سي سرکشانو پړونو باندې ټاپې لګوو بیا مو د دغه پیغمبرانو نه پس حضرت موسی او حضرت هارون علیهم السلام دواړه فرعون او داغه دلباریانو ته د خپل نخو سره ولېګل او هغه لوی وکړه او دغه خلک زاړه پاخه مجرمانو نو هر کله چې ورته زمونږ د غاړې نه حق ورغې ناغو یووی چې دا خو سرګن جادو دی حضرت موسی وی چې ښا تاسو د هغه حق تعلیم په حق لا چې تاسو تراغلې دي دا خبره کوي داګه نه پر اختیار جادو دی او جادوګر خو هیڅ کله خلاصې نه بیا مومي هغه جواب ورکو ها غنې ته مونږ څخه د دې لپاره راغلي چې مونږ د هغه لارې نه بل اړخ ته واړوي چې پلار نیکمو پر روان مونږ دلیو او چې د ملک مشري تاسو د دوانو شي او مونږه خو تاسو دوانه هیڅ چرې نه منو او فرعون خپل سړو ته وویل چې ما د ټول ماهر جادوګر راولې نو هر کله چې جادوګر راغلل نو حضرت موسی ورته وی څه چې اچور غواړی هغه را میدان ته کړئ یعنې مقابله که کوئ هر کله چې هغوی پړي وغورځول نو حضرت موسی وی چې جادو خدا دی چې تاسو راوړی دی زما تعلیم جادو نه دی دا به الله تعالی اوس باطل کړي بشک خدای د فسادیانو کار لسمون نه ور کوي او الله تعالی د خپل وعده مطابق حق رښتینی کوي اگر که د مجرمانو ناخوخه وي